ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع السير قبل نصف النهار وهو الأصح لأنه لا بد من وجود نية في أكثر النهار ونصفه من وقت طول الفجر إلى وقت زحفة الكبرى لا وقت زوال فتشدد النيه قبلها ليتحقق في الأكثر هغه تقسیم یو کلو چې وا رضا وجب دو بلا سنت تو وجب په دوا قسمه وا هغه چې متلقه و د زمانه معین سره دوا قسمه رضا دو یو لکه رمضان رضا او بل نظر معین ولا هغه نیات یا وشلو چې کنه دا رضا کا فرضی رضا دو کده نظری رضا دو د شپې نه په نیات سره صحیح کېږي او د چود نه بعد په نیت سره صحیح کېږي کنه خو چې په اکثره حصه شي د نیت کړه وي ورځ ډېره تېره نه وي متن شو ور کنه چې و ان لم ينوي حتى اصبح کچیر سبو یې کړو امر نیت نه و نه و کنه سبو یې کړو و دې د رېژې ورځ د رمضان دا یا کنه هغه جمادو اجزاته نیت ما بینه و بین زوال هدا پر نیت کفي کېږي په میوند سبو شه په میوند زوال شه هدا ملک نه پدغه باندې تنقید کو په دې ټکی باندې کنه وی چې ثم قال دینه بعد ویل مصنف رحمت په مختصر شي نه په قدري شي چې ما بینه هو بین زوال کافي کېږي د پرانیات په میون دي سبو شه په میون دي زوال شه زوال خو دې ته ویل شي چې ورمستګه د سار نه څنګه نه شي کنه ای غرمه په هغه دولس بجې په دولس نیمه بجې په یوه بجه باندې کنه ورمستګه چې کله په سار باندې روشي چې د سار نه څنګه نه شي مغرب طرف ته بار طرف ته کنه دا زوال شو ا دې دې رسه خو چې نیات نشي کړای کنه درجه دوی ته خو بیا ډېره ورځ بهر د نیات نه تېره شوله کنه چې دا زوال ویل وخلی او په جامع سیر شي ویل دي چې قبل نصف النهار کچېره کنه شپې نه نیات نو به کنه حتی چې سبو یې کو به کفکې پر نیات او په میند سبو شه او مخ په نصف نهار نه په نیمه ورځ نه چې لږکې مخته نیات وګوه نه به آ کافي کېږي وول اصفح دا جمع سیر عبارت چې دا اصفح ته او د مختصر قدري عبارت کنه دغه اصفح نه ده نو دا اصفح ټکه استعمال کړو چې دا مقبله د صحیح شه ده دا معنی چې عجب یا قدري عبارت ته صحیح خدا خو اصفح نه ده حالانکه هغه کنه قدري عبارت هغه درست نه ده لوړ هغه ټیکېږي نه کنه لانه لا بد من وجود نيتي في اكثر النهار ځکه چې شان ده چې خلصای نشته د وجود د نیت نه پاک سره ورشه پاک سره ورشه به د نیت کړه وی چې هغه امساک او چې دا په ټول ورشه د کیم امساک ته ا د صبر چې کیم امساک شو ده چې یې کنه دا تبع شي کنه دغه نیت ولا تبع شي چې په دا اکثره شي نیت رغله او په دې شي کنيت نه رغله دغه امساک کنه د نیت ولا امساک ته دغه رجادو دا وته کنه چې په اکثره شي کنه نیت سوې په دې کام شي کنيت نه وشو ځکه چې خلاصای نشته د وجود د نیت نه په اکثر نه هر شي ونصفه من وقت طلوع الفجر الى وقت الصحابه الكبرى او د نهار نمګي ونصفه او نمګي د نهار دا د وخت چودې نه دو من وقت لوی فجره د وخت تر هتو کې د چودې نه دو الا وقت زحفت الكبرى استر چاش تر سه استر چاش سه کنه دای په نیم په دې باندې چې زواد رسه خو نه زواد رسه وکړه به ډېر ورستې را شول کنه لا وخت زواله نیمګي کنه هغه زوال وخت نه ده ورځ دوی دی کنه نو ورځ مینا یوم یو کنه عرفي ورځ او یو شرعي ورځ دو په عرب شوري خو دې ته ویل شي غره مسه ګرو شي اتولو د شمس نه ورې سری شو شو شي کنه یو غره مسه ګډي برسه او یو شرعي ورځ دو شریعت چې یو مت ویل شي کنه عادي 14 خطو کې نشمل شي اتولو د فجر نه یو غروب د شمس سره څه کنه ان شرعي ورځ هغه ویزاد په عرفي ورځ نه کنه یره یو غنټه یو نیمه غنټه کنه دا غفر ته پشه او دو ته نهار نه نهار شرعي مراد ده کنه چا په شریعت سره نهار وته ویل شي کنه نر نهار شرعي ا دېګ نیمګي به کنه هي چود نه وخله هي چود نه په ګنټه باندې ورې دروا ا ورمسه ګډي به راځي کنه دا سه ګنټه شو به دا نیمه کا کنه چا نیمه کې ته زحمت الکبرا وته ویل شي کنه دا غستر چاشته په دې دې باندې نیمه شو زوال کنه زوال رسې نه په زفت الکبرا نه به دا نیت لشي مخ کړه وي ځکه چې کنه په نیمه نه چې ځانیت ډېر ور سره ملاو شي مثلا نن سبا 14 په پنځمه بجې باندې دوه په پنځمه باندې شمیر کا چې په پنځمه بجې باندې په پنځمه بجې باندې تقریبا 14 دوه کنه او مشوم خو په پنځمه لشي مخته شوه ده شپیر نیمه گن شما پیر نیمه شپیر نیمه او نیمه وط نیمه نه نیمه لاس نیمه یوه لاس نیمه او دوه لاس نیمه لاسی دوه لاس دوه لاس دوه لاس بجه بونه کنه زحمت الکبرا دو ورز نیمه تیره شو کنه و نیمه پوت دو کنه تیکس بارا بجه بونه کنه دا ستر چاشتا ا دې دې رسنن سبا کنه کچې رمضان وا یا چا نظر معین وی کنه او رجا نسی و کنه خلق شي نوی کړه بیا عباره به جته پیرا به نه ورسې خو بیجاره عباره ته مشه مشه نیاد کړل شي کنه چې نیاد ته کو چیرې مخ کنه دا مې د نظر ورزو مخ رجا کنه په چار چې ویل څه خلق ما سم نه کړه کنه د نیاد په سکر نشو کرم ځان وای بیا دې دې رسې کنه نیاد کړل شو په دې را پاتره ور تیر نه زوال خو وخت یې کنه مش پښینه خو وخت ولا فرق بين المسافر والمقيم خلاف للظفر رحم الله دا غنیات چې په رمضان شي کنه دا نیات یې چو دینه بعد کړل شي دا ارسای کنه کړل شي کنه او کنه فرض ته د سړی دنه سړی په میشه امام ظفر سبي کچنا کنه ایم سفر و د مقیم په میشه کنه فرض ته او میر کدا خلاف جمهور احناف چې ولا فرقه کمی سفر وی او کوم کیمی می سفر ته پر رمضان شې رژې نیول دا تخلص چې کني نسیا نه ده نسی کنه دا تخلص دی امام زبده ته کتلی دی کنه چې رمضان رجا کا ټکلې دو چې خامخا کن دا رجا دو نسې به کنه اخو مقیم نه پر دو می سفر ده پر خونو دو می سفر ده پر رمضان دا سره کا غیر رمضان کنه که رجا نسیا او کنه نجسیه کنه نه ده په حق شه د رجا متعینه نشو می سفر په حق شه ده پر رخصت ته چې متعینه نشو لا دا چې رجا شي په بشپرن یاد ته کو کنه ا ذ ا ب ح ق ش د ا س و ل ك د ن ر ر ج ك ن ر خلق د ن ر ر ج رمضان م س و ا ت د م ع ي ن ن ب ي د ا ت ن س ش ب ن ب ن ي ا ت ك و جمهور احناف ك ش ن ا م س ف ر د ك ن ا د ه و ل د ك ن ا په زړه شې کنه په یو رکشا د رمضان نیت نه تیرې چې دا رمضان رضا ده په دې باندې کافي کېږي شي و به نیت نفله او دا رضا کړه دا کېږي په نیت نفله سره چې د نفلی نیت کې چې دا نفلی رضا نه کنه او وی کنه سیر رمضان کنه دا د رمضان د نفلی نه ده و به نیت واجب نه خره او دا د کېږي په نیت بل واجب سره دا نیت وکړي چې مونږ بالکل رضا کا زودو سره ارجا نه سره کنه رمضان رجا نه نسو و دو رمضان د هغه رجا نه د رمضان رجا شو کنه یا مو باندې کنه کفاره رجا وسی ده کفاره رجا نه سکنه دا کفاره رجا نه د هغه رجا دو کنه وقال شفير مدا في نيه نفل عابس امام شفير سبي كان چې کچېره د نفل نیت ته وکړو په نیت نه پر شو کنه دا څه کنه عباس کوي نه کده نی پر ژیر جا وشولا نی نه پیر جا وشولا کنه سیان وشولا چې نپل نیت دو کو وفي مطلق هذا قولانه او په مطلق نیت سره دنه کا دوی خبره ولې مو شپې صاحب نه یو قول دا کا چې کا مطلق نیت یو کړو د رشې چې رمضان سکنه رمضان وو یا د نظر معین تاریخ وکنه او د نیت کو چې زره شان سره سبوتا او دا نوم نه پکو چې رمضان رمضان سکنه د یو کول دا چې دا رمضان رشادو یا د نظر معین رشادو ځکه چې هغه ورځ یې دوه کنه دا ورځ خپل مقرر کړی و خلی رشاد ته ضرورت چې رشاد پسون سي او یو کول دا چې نه کېږي بیا رشاد نه کېږي کنه دا خبره چې نفلی رشاد کو نه کنه لور نفیا نه کېږي فرضیا نه کېږي لانه بنیت نفل معرض عن الفرض فنیات نفل سره دا یې څنګه وایي د فرض نه چې د نفل ورګټ کې چې ثبوت ته نه پلیر ژاله صدا معنی چې فرضي نه سینا کنه پنیت له سره د اعراض کو د فرض نه فلا يكون له الفرض به د فرض نه وشول کنه دا نه نسی کنه به په زیره میږي را په منو سی دای کا چې وی چې زنه پلیر ژاله څه کنه دا د فرضي رښنه کنه یې څنګه وایي انه باج درمی اعراض کو نه ټیک ته هو پردی خو د نه وشي خو نه پلی خو دا وایي کنه نه فريزه كان چې په رمضان شي بل رضا صحیح کېږي نه کنه اي ځکه ختم کړل انا به سمې چې زن سره شعبان چې کله شعبان وځي فلا صوم الا عن رمضان کنه بیا بل رضا سره سوا د رمضان چې سره به رمضان رضا سره رمضان رضا ځای نه سينه نه نپلی نه صحیح کېږي نه پردیش و نه نپلی شاه نپلی پردیش کم نو چې هغه رمضان رضا نه سي او نپلی ته چې شریعت اجازه نه ورکوي نپلی ولا نه او امیر دلیل دغه ده چې په رمضان شي کنه د نیات وکړو د رژې اتش رژې نیات وکړو یا د نپلی رژې نیات وکړو ان الفرض متعین فيه فرض خپل متعین دی په دې شکل شریعت مقرر کړو چې دا د رمضان رژې ټیم ده فرض خو په متعین دی خلی خو د رژې نیولې ضرورت ته چې څکر ځان شي کنه نسی ويصاب بأصل نيته نير ورسخيري بأصل نيته سربا ورسخيري اصل زمان چې خلیل شي نه تو کنه بیا په ورسی شي نه خپل متعینه د نه جوات د جواتین ته تو ته ضرورت نشته کنه اذن سره شعبان فلا صوم الا رمضان جوات خپل دو چې رمضان نو کنه خلیل دې ضرورت ته چې رجا ونسه کنه نه ورسی خیر به په اصل نه سره دې مثال لکه المتوحد فی الدار لکه ګوښه ځای چې پکیر شي نوست وي پکیر شي یو کنه یو سړی نوسته که نه او بل اسک نوسته سره دا چې کیم ژغ برکې که نه دغه سړی به ژغرو که نه که به ته که چې و انسانه دا کوم نوم دی وخستو که نه بیا به دی ژغ کو که نه دا به که چې لبی که موت مو به دی که چې چا ژغر وکړو دغه ځای به ژغ درکو که نه او که وته وته که چې و سړی بیا به دی ژغ کو که نه او که وته چې و ځای ده که نه هغه متوحد په کار شي کنه بل څه کرشتانه چې یو بل مخ راوي کچې دا تو بل بل چې تیو بل داسې کیسه نه جوړیږي کنه هغه ځای دې کوي چې دا ځای مو تر کړه دا کنه دا مو بلی بیا به لبیک وته وی کنه رمضان وې داسې مثال ده و اذا نو نفلا او واجب اخر او کلاب نیته وکړو یا دې بل واجب فقط نو اصل سمه بل اصل رجنه ته وکړو ځکه وین چې کوجب هر په نیت نه سیا غره را دو کنه په پنځه غره را دو وهو کافی نو د اصل نیت چې دا کافی ده ولا فرق بین مسافر مقیم او په دې فرق نشته چې سفر مقیم وي شکنه ا مقیم کدا غنیت ته بدویا چې زه کنه رجانه سو زنه پلیره سو زه د قزوین سو هغه د رمضان رجانه کنه او کمی سفر ویا چې ته کنه اجازه سره چې کرمدار شهر رجانه سیاست کنه ما یې سره وصحيح المسافر او دارنګ درې وو د وسکیم درې د مشافات نشته اره یې کنه پار نو میور شي کنه کله رمضان په نیت نسی کوي چې بهر په نیت نسی رمضان ده او کبي مور سره دا کنه فرجا شي چې وته جزاب ته چې کړي ځان نه سي ما نه سکنه او دو دې کنه واجب بهر نیت کو یا رپیت کو دا رمضان ده هي نبی سب محمد نو چې ځکه چې مې سفر ته چې خلوصه و د افطار چې ته کارې ځان نه سیا کنه افطار کې ته خلوصه و دې چې ته ته مشقت ته تکلیف ده سفر دا په سفر شي خامه مشقت وي تکلیف وي کنه شریعت دا رحم کړه په سفر باندې چې کنه رجا دې زه نه تنګ وکنه خپل په تکلیف په وته کنه کارې ځای چې نه سي موان سره او دا رنګي بیمور خدای نو ودرو د مسافر کنه و دا مشکات کې ځون ته فاش کړلو کنه دا رضا دی نن سي دا رنګ د بیمور کنه و درې دو کنه دا مشکات تقریبا د فاش کو دی رضا نه سي کنه به چې نسی به چې به هغه رضا نه سي چې کیما دو پښه کنه به چې دو پښه رمضان رضا دو کنه ځکه چې رخصت می سپرتا او بیوتا ا د ه په چې کای لا تل د مل معذور مشقت چې معذور یې مزو ته ته مشقت ونه رسېږي فایده تحملها هر که چې دا مشکات په سر باندې وړولو ما التحق بغیر معذور دا مشهور د غیر معذور سره کان چې به تا معذور نه کنه به به رجا غیر رجا چې کیما متعین ده پشه وعند ابي حنيفه رحمه الله اذا صام المريض والمسافر بنيت واجب اخر يكون عنه امام سے فرمائی کہ بکر بیمور سلائی اور مسپار پر سفر سے چپے بل ارے وجب نیات من مسیح چې مونږ هو کنه بل کوئی رضا کا زو واز خو آپش نه سو یا به نظر مې شندل او زه آپش نه سو یا کې فرار بندو شي قسم دې کنه آپش نه سو اې اګه نه شو لکنه چې کیمه ته نیت تکړه ده اګه نه د رمضان نه نه دوه لانه شال وقت بلا هم ځکه چې دو مشغوله کړ د وخت د وخت ونیولو په ډیره ضروري ځابو دي د څنګه ضروري ځا هغه وخت چې دنه پوت دو کنه په دکو کفاره رجا یو کنه قضوی هغه څنګه هم دو د رمضان رجا د څنګه اهم نه دو لتحتمی فی الحاله د واجب وجوب دی غیر جن کنه فعل وتحیر فی سم رمضان الی درک لیدا او د واجب اختیار د نه پر رجا د رمضان شه امیندو کې د کنه نیره ټیم رسه پر رمضان شو به مور ته خدای په اختیار وکړه کنه ومن کان منکم مریضن او علا سفرین فعدت من ایام اخر کنه په تو سیک بیمور دا یا په سفر باندې او پر رمضان ده کنه بیا په باندې شپه پیرا کول دي د نره ورځه که ایسه نه نسی کنه چې سمره نه ونی ولې دا ورځ ده په نره سره ژوند سی کنه یو دې ونی ولا دوی دې ولې کنه اختیار ورکړه ده کنه په حال په دبو نه پارز نشولا په می سفر باندې رمضان رضا په حال نه پارز یعنی نیولې په پر خو دوه نیولې نه په پر کنه ار المطلبه وینا کو چې په تور ژا پیر دوی نو په تور ژا پیر دوی نو سکن ار المطلبه وینا کیږي کنه هغه واجب خره و دې کنه قضا ولا و دې کفاره ولا و دې نظر ولا کنه روز المطلبه وینا کیږي ار ژا احمد په وینا کنه پاوه ششیات ګوت نه سره متوي پاوه ټیمر کې پاشه وکړ ار المطلبه وینا کو اسلام ځان ده اته څنګه دوی رې دي مخته یو د پیر رشاد یو د نقد رشاد په نقد شکنه خو ټیمر کوي هم په پیر شکنه پښ وار مطالبه نه کو هر رشا هم به دوی کچ دا وخت نه پیدا و خره هم رشا په شون سکنه د مشوره کو د وخت په هم رشا باندې لتحتم فی الحال ځکه چې په دبل فی الحال واجب ده اخو روز مطالبه ولا کړي وتحیو فی سمر رمضان او د واجب تحیر د نه پر رشاد رمضان شي پښ و اختیار ده تا چې کني نه سکنه سیمانه سره نه واجب خرج شو کنه اخو به غنا شولا وفي نيه تطوع روايتان او په نيات نه پلي شي امام صاحب له دوه روايتونه دي دا مې سپار رمضان دې ژوند کنه دته خو اختیار ملو دا چې کاش نن یې نن سه بل ورځ یو سکنه یا دا مقیم نه دې سفر او د نپلی ونی ولا په داسې سوی امام حنیفه صاحب یو روایت هو چې دا د نپلی نه کېږي دا د رمضان نه دوکنه او بل دا چې نه دا نه پنه دو والفرق الاحداما فرق په یو روایت باندې په هغه وخت فرق مې نه محتاج یو چې وی کړه چې دا کنه پریش ولا اگر که رمضان ده کنه ځکه چې د په حال شو د رمضان ورځ رضا و د رپلی یو برابر دي سره په نپلی شاید یو اختیار ده چې کنه سیا او کنه سیا په دې شاید ده چې کنه سیا او کنه نه سیا کنه دواړه یو برابر دي د مرل که چا بلا به کر اکلاک نسی خوی ورده او د نپلی خو اکلاک نو کنه سیا او کنه نسیا کنه خو ټیم خو ورکوی نه نه چې نسیا کنه نن یا سه سبا نه سبا نه کنه نه دوړ یو برابر دی نه چې ورسی نپلی به دا نپلی دو کنه او ابل روایت چې نه چې نپلی رجان نسی کنه به دا نپلی رجانې د رمضان رجوی کنه ځکه چې دا یې کنه مکلف ته عاقل ده بلغ ده مسلمان ده د رمضان په دار باندې ده لکه په نړۍ زموږ چر باندې ده کنه خدای خو شاید معذور هغه چې ته معذور یې به کنه مسافر یې ته ته تکلیف ته ځکه خلاصولو یا ته بیمار یې ته تکلیف ته ځکه خلاصولو کنه اې چې دا یې رپلی رژانه شي کنه معلوم شو کې حاجی نه سه پته ولګې چې ته ته تکلیف نشته کنه ته رژانی ولا شي به شاید چې بدل خلاصو کنه چې رژانی ولا شي بدل خلاصو کنه افر دغه ده دویم قسم هغه رشا دو کنه چې اپ غوړه باندې وی کنه ورې دې نه وکړه اپ په غوړه باندې په زما باندې دو واجب رشا په دوا قسم یو چې متعلق وي زمانه معین سره اې دوا قسم نه وی کنه او یا دې چې زمانه معین سره متعلق وي که خو ته باندې ته په غوړه دودا که قضا یې سره رمضان لکه قضا دې میاشتې رمضان رمضان دې شې دې نه پوتې دي دا در باندې فرض دي کنه خو ټیم یې نشته چې کله نه سي په کومه ورځ نه سي په کومه میاشت نه سي کنه وصوم الكفاره یا د کفاره رشه مختلفه کفاره دي زهار کفاره دو د قتل خطا کفاره دو د قسم کفاره وا کنه یا په حج شي کې پتو کفاره وشتي کنه چې جنات ته کړه دا وا کفاره رشه کنه دا څه فلا جز الا بنیت من الليل دا انده ځکه ضرورت ده چې رمضان چې ووځي رمضان نه کړه بهار نه دا ټول کنه ورېده شي کنه نپلی رضا پښې نیولا شي نپلی رضا ستا پښې قضوی رضا ستا پښې د کفرې رضا ستا پښې ته نه به کنه رمضان رضا قضوی نن دا ورېز د ورېز مقادر کوي کنه او ته نظر شندره وکنه اره رضا د من پوتو کفرات نه پوتو هغه دا ونه رژه په دنه ورشدا کنه او ته رژه نه سه ونه نه پکې چا کنه دا دغه هو کنه مزاحمت په یوه رژه نه په دې ورشه کنه چې ته رژه ورکې رژه تا کنه هغه نه رژه در کو کنه پریا نه کو چې دا نه د زیات کړه به چې زیات کړ کنه مقابله جوړه شو کنه متعین نه دوه اې دې وای دا وخت تر په کې چې خپل کې رژه نه سه کنه متعنی ویل خصایت اینه دیوال سرنا ا شپه نه وسه د چودې راسه کنه او که چودې کنه ست ټیم در باندې تیر شو بس و تو کنه هغه نیت نو کړه ان نیت نه رنسه په شکل کنه ان رنسه جوړوله بلا پته ولا پلی والنفل كله يجوز بنت بنت قبل زواله نفل ټول راوکېږي په نیت سره د زوال نه مخشه زوال نه بیا کنه مراد ده کنه ان اسپنهار ان اسپنهار نه مخشه نفل ټول راځي کنه په نیت سره صحیح کېږي ا متکر ولا دا د رپلی په بری شاده ارته بری شاده ولنا قوله صلی الله علیه وسلم امیر دلیل کړه دا خو د نبی اسلام ده بعد ما كان يذبح غير صائم فاسنه چې سبب به کو نرشه دور نبی سبب دې نیت نو دې رشه کنه دا سبب پر 14 شولا سبب شولو بیا به کنه چې چې جماعت ترور پښنه نو کنه په کې چې څه شته او کنه شته کنه چې پاته به ولګي چې څه نشته کنه او به چې اني اذا لا سايمن چې به سنې په کې چې به موري راځ وکنه وته به راځ پښونه چې مو به راځ ولا مالي مشره کنه چې رضا نه پلی رضا کنه وسیا نه څای نکړه شي کنه چې خروج شو کنه وکړه او بل دا چې ولان المشوره خارج رمضان او نفل اره ورجا د رمضان نه بهر ان پلی رضا د ټوله ورځ نه پلی رضا ورځ کنه فيتوقف في الامساك في اول يوم على سيتي ثم بنيه لما ذكرنا لك رمضان ورده كنت عاد رمضان رجي وردي دارنګ د رمضان نه بهر ورځي کده د نپلی رژه ورځي خپل پښه متعینه ده کنه خلی خو رژه ته ضرورت ده چې رژه نشه نه موقوف به غیم سات په اول ورشه په ګرځولې باندې رژه اول چې د پښتو امساک کړه کنه بس دې کنه چې دا نه پری جوړه به خالي نیت ضرورت ته چې نیت پسو کې چې دا مکنه هرځه مشله علامه ده کنه په طریقه چې ذکر مې کا پوس ولو نو بعد سوال لا يجوز کا دې کنه زحمت کو برانا بعد نیت کو بیان راو کړی وقال شفين يجوز امام چنار او کړی ويسير صائما او دا ير هدور کړی من حين نو هغه وخت نه چې دنیا تو کړې ټم نه ير هدور شو اذ هو متجزن عنده ځکه چې نه پلی رجا دا منقسمه د په لمبودې دا ټوکړه د په لمبودې کنه دا څنګه چې نیمه ورځ رجا وي نیمه ورځ رجا نه وي کنه خو دا ته شرط چې خروق په نیوي کړه کنه خروق شپ په نیوي کړه د رجا منفي چر به نیوي کړه کنه خو چې نه ته کیم ټیم نه دوه کې رجا به دی نه وي کنه ای پیرا رجا سو به نه کړي دا دا یو چې لکونه مبنین علی النشاط ولعله ينشط بعد الزوال دا رضا بنا دو کنه په چستی بونه ا طبیعت په خوشحالی بونه طبیعت په چستی بونه بنا دو کنه چې سړی طبیعت پیالوي کنه بیا رضا زیر نه ورکوي رضا نه ولا شي خو چې کله طبیعت څخه ګډوډ وي کنه بیا وی چې یاره نه کنه طبیعت خراب ده کنه یا ولټیر شي یا مې زړه چګیږي کنه او یا مې سار خوږیږي کنه رضا ته نیت نه وي نه کېدای شي که داسې وي که چې په وال ورځ شي که د طبیعت نه وي ټیکو نشاط نه پښې نه یې نیت خو د نه بعد کنه زوال نه بعد به ته په شکر وکړو او خوشالي روغله وله لو يشت من بعد زوال زوال نه بعد پر نشاط پیدا شي الا ان من شرطه الامساك في اول نهار لكن شرط دا ده چې اول شي به دم ساک کړه وی کنه دا څه چې چینه مې خوري دا سره راخ به ارتک نیول شي ان دا یو د نفس علاج ده دا رضا ده د نفس هغه نفس شرعي کړ شرعي نفس کنه چې همیشه خروکینه غوري هما شتوشینه غوري کنه او دا شاوتینه غوري کنه ا دې کنټرول کول دې پر دا علاج ده چې رضا شریعت پوسی کنه چې خلی وته کنه خلی باندې کا خروک مور کوا شوک مور کوا کنه شاوت پرستی ته ما پر لکنه په دې سره د نفس سمبولي په سره سمبولي جنہ کنه بلې درای نشته نفس دا رضا شي کنه د خلق په عبادت باندې ویل ورشي ټول هغه ژوندي کی کنه چې هغه ټول ورس کنه مستي کو چې کنه چېرته جماعت نه ګړي پر رضا شي کته جوړ تا چې ګړي په تلاوتي نه کو کنه ټول جماعت شي نه خلق نو سوي کنه کا وړ دي کا زړ دي کا زنون دي کنه خود به خود جماعت ارتشي کنه دا څه چې خلق شو څه هغه شته نه نفس ته نه ملاویږي کنه چې هغه مستی په بده کنه هغه نفس یې سمبول شو دا کنه نفس کنټرول ده دا عبادت ده کار نفس او بيدا کنه شا لکه داسې مثال لري لکه د بدن علاج ډاکټر ته چې ویل شي درای دیر کو کنه بیا د درې ورځې یا پنځه ورځې کچ دا کې لې به کنه سبا چې وې گا چې وکنه چې کامه کې کنه بیا چار نه کوي کنه چې سمبر خورز دی ته وشي کرای پیرا کوي چې کامه کې بیا تو نه کنه ابي مرای دې راوځي